فمن وفا منکم چا چې وفا وکړه په توسې شی په دغه بیعت باندې معنی شرکیان وکړو غلیان وکړي زنیان وکړي شربیان او شربلا چاریان وکړي فاجره علی الله ومن اصاب من ذلك شيء كم سره چې ورسه دلوي دنه تشیت زنیتا ورسه دو غلیتا ورسه دو شرب الخمر تا ورسه دو کنه قذف تا ورسه دو کنه بیا فعوقب به بیا سزا ورکړه شو دته چې کیم نه کنه په دې غیدن یو شي معنی حد ورکړ شو زنا وکړه حد ورکړ شو غلا وکړه حد ورکړ شو شرب یو کړو حد ورکړ شو قذف یو کړو حد ورکړ شو فعوقب به بیا سزا ورکړه شو دته په دې غشي سره په دې کنه ګنا سره فهو کفارته دا کفاره ده ده پر کنه میر وی که دا کفرا ده وی پر خوچه توبا ور سراو بسی کنا فعوقب به فهو کفارتو بشرط توبته و توبا یاد کنا کرده کرچه غالبا که دا حدود پا کهمی دی کنا دا کسسی نا دا حدود بیا توبا و بسی کنا شا ایده و جنا غای نکل ده کر کنوی توبا ور سرا مراد دو و زنا وی که فعوقب به ایده نا دا حدود ندی مراد بلکه دینا د دنیوي مصیبتینا تکلیفینا بیماری دا زنه مراد او دا یقینا کفاره ګرځېدلی دی ګناه دې پر ادمي دا معنی ومن اصاب من ذلك شعر کی انسان چی ورغرس دوی دی گناہ نه تشیدا فستره الله علیه بیا پرداو چی ولا خدای پاک پد بنده کنا بیا انشاء کا خدای خواسته ماره پد دنیا جواب نکړو کنا خدای پرداو چی ولا کنا شب فستره الله علیه بیا پټلو د ګناه خدای په پدم باندې معنی جواب یې نکړلو بیا دې راورس بیا انشاء که خدای خوشی غفر له بخشش وکړو ته انشاء که خوشی عذاب او عذاب ورکړو باب ظهر المؤمن حمن الا في حد او في حقنا ظهر المؤمن شانزی شود مؤمن چې د حمن دا محفوظه ده دیتا به تکلیف نور کوي دا وینا به عزت کوي وینا تکلیف نور کوي د مؤمن شو تا کنه یته مثلا دوره پر پوسا کوي لاور پر پوسا کوي تیر پر پوسا کوي چې کیم دا کنه به عزت کوي ذلیل وینا ظهر المؤمن حمن شو د مؤمن ته دا محفوظ ده الا فی حد او فی حق البته که حق کوم درولو یا شو تا وال شي کنه یا که حق پر اورو کنه نه پر کوي کنه دې وجه نه بیا د سوی ذات یې تلې دي کنه تلې انا بیانو دو محفوظا وابي قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد عن واقد بن محمد قال سمعت ابي قال عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على مسلمون دبل خبر دا شيوا پشتنا دنا كاي شعر تعلمونه اعظم حرمه کیما یو میاست پیدا نیتو سے اغلر اعظم پہ اعتبار دے حرمت سرا و دی عزاد سرا ټولی میاشت چه اعظم په اعتبار ده حرمت سره کیمه یو میاشت استمری مدو قالو ده یو چه علا خبر در شهرنا هذا میاشت ده میزداغ در ده ذلحجه ولا میاشت قال بیا رسول مبرک ده فرمیل علا خبر در ایو بلد تعلمونه اعظم حرمتا قالو ده یو چه علا بلدنا هذا مکا مکرمه قال بیا رسول مبارک ده فرمیل الا ای یوم تعلمونه آدم حرمتا قال رسول برکت او فرمیل چې فإن الله حرم علیکم دماءکم واموالکم واعراضکم دا ټول تر اولی در باندې حرام کړی دی الا بحقها منګر په حق دې غي چې کیم نه کنه دماء او د اموال او د اعراض سره ټیک څه چې کنه بیا چې کیم نه کنه تلوای شي خاصه در باندې حرام دی کنه شان که حرمت یومکم هذا لکه احترام دی وینه و دی مولی و دی عزت دا په ورځ دی توس دیغه سه په شار دی توس دیغه سه په میاز دی توس دیغه سه کنه لکه دی ذل حج په میاز سه د عرفات په ورځ باندې مکه مکرمه سه دی وینه تر ول حرام دی د عزت تر ول حرام دی د مولو خسر حرام دی دا سه مشاله پر دا خبره دو کنه اشارکم هذا الا خبردار هل بلغتو هل بلغت هل بلغت ثلاث درې وراول کل ذالک یجیبن هر ولې دې جواب ورکول دته چې الا نعم بالکل تو رسول وکړل قال رسول برک فرمیل ویحکم او ویلکم دا روی شک ته ویحکم یو لدا کو ویلکم یو لدا او کنا لا ترجون بعد کفارا مگر دې دې تو سے ورسته دې منا کفارا کفارا او یا کفار نه چې کیم ده کنه کفار او وصله یختیم کې تا ور شي کنه لا تجلو باری کفار ما ګرځي ته څه ورځ کې ده مرا او وصله سره یختیم کې کنه چې وصله سره روبو سیسا یضرب بعضکم رقاب بعضن کنه دا ما کې ستا کنه باب اقامت الحدود اقامت حدود ول انتقام لحرمات الله و انتقام خصل لفرد اغه حرمات لخدای پاکم مطلب دا ده چې لکه رسول مبارک ذات خپل ځون دې پر چانه انتقام نه دا وخستا خو چیرې د خدای پاک یو محترم حکم وو د هغه مثلا کچره به عزتي وشولا چې کیم نه کنه د هغه حرمات د خدای دې پر بیا د انتقام وخسته چې کیم نه کنه شام لکه مثلا زنا وشولا غلا وشولا دا حدود د خدای پاک دې کنه دا موت شول کنه اې دې به احترامي وشولا یا مسلمان باندې چا قذف وکړو دې به احترامي وشو یا شروط چا وچل کنه دا حرمات او احکام د خدای پاک دي کنه دې چې څنګه به عزت یو کوي دې پر بیا انتقام وخصو کنه رسول مبارک منه حد وکای مولو وفي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن قيل بن شهاب بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين خوشی نه لور کړی شو رسول مبارک د بلمان د دوی چاره شی الله اختارا ای سره هوا مگر خوش اوله رسول مبارک سره بلې دی سره هغه سره باندې عمل کو معلوم یا سم تر څه بره چې بګونن ګوره دوه را باندې اسونه باندې پیدا کان الاسم سوه دی چې وا باندې اسونه شي ګنا کان ابعدهما منه بیا ابعد باندې دوی سره چاره شی دا اسونه وا منه رسول مبارک نه بیا دا زونه تیرا وریا کولا کنه والله بخدای مې ویل وړي من تقم لنفسه في شيء يوضع اليه قط من تقم لنفسه قط انتقام نه وخت رسول مبارک بزونه خپل پر چریا في شيء يوضع اليه پیغه شي چې چا ور ورسه ورشه د تد دا وي چې سو شای ور ورسه ورشه تکلیف مصیبات پریشانی ازم دې پر انتقام رسول مبارک چرانه دا وخت حتی تنتهک حرمات الله حتی که چه بیزتی و شو دیغ حرمات دی خدای پاک فینتقم لله به د خدای د حکم د پر د انتقام مخص باب اقامت الحدود علی الشریف والوزی قائم اول حدود په عزتمن سری باندې او په خندنی سری باندې په ټول باندې حق کای مې ریدانه چې د عزتمن دا ودا خندنای د جوړ په ثابت شي کنه او دی قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا علی سن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضی الله تعالی عنها ان اسامه دا د قریش یو شذا وکنه د قریش د قبیله مخزومیه قبیله سره تعلق لرلو اې دې غتیره چې کیندا کنه پټکا پټکراو کنه بیا بار حال غلا په مونږ ثبت شلوسی غسیری بیا دا قریش دی وسان غن جنوی چې دا خلوا به عزتی دو د مشر د نه چې کیندا کنه چې لوس پر کې دي خدا رسول مبارک سره به څه خبره سره پرست نکړه وکنه بهر حالا یدی سره ویل چې یاره دا سفرش کل خو بل چا د پر ګرون دی خو یو د رسول مبارک دا سه له مسیکای شي او سامان نبی کنا پر رسول مبارک باندې رټ ګرون دا کنا د زید یا یو زید پر رسول مبارک متبناو کنا صح ګرون دا پر رسول مبارک باندې دا څنګه یې ته ورشي اې دا یې چې تر رسول مبارک په سفرش وکا یدا د مخزمیه کبیره شذینا لوس چې کیملا کنا پرنه شي خط چې کیملا باندې کایمرش ویراولو مصابه صاحب چې کیم دا ویراولو رسول مبارک ته سفرشتي ودک رسول مبارک ته چې شا ته د خدای په حدود شه مو ته چې کیم نه کنه سفرشت کې و خدای مې دره وړي دا خو دې غلا کړی نو خدا له زنه پر کاو چې فاطمه غلا او کوه چې کیم نه رسول ته غوس ک کنه شا دا چې کې لای شي کنه شا خدای په حدود شه ته سفرشتي نه ته کې کنه شا اچھا جی اذا رفع علی السلطان سوات چې د حد ورسې دی بچا تا او چې سې پر نو ورفع بچا تا نوی کړی قضیه ته نوی کړی دې نه مخ ته پردې سره چوي ما وشي خو چې یو ور قضیه ته ورسې دی او د څنګه ثابت شي بیا له صبرشتي نه دا نه چلے دی بده شي کنه ګناه ده دې وبه قال حدثنا سيد بن سليمان قال حدثنا عليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن قريشا أهمتهم المرأة المحزمية من یکلم رسول الله صلی الله علیه وسلم سیک په خبره او کوه دې مبارک چې د رسول مبارک سره و من یکتر علی سیک په جزرا ورته برو کو رسول مبارک باندې نه تی بل سیک ور کړای الا اسامه ابن زید مگر اسامه ابن زید حب رسول الله صلی الله علیه وسلم جا محبوب دې رسول مبارک تا اکړای خیر بار حال اسامه سے بیر اول فکلم رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره اترو کې رسول مبارک سره صبر ورته و دا فقال رسول مبارک دا فرمیل وقال قتادتو فی امرات سرقت ویلی قطع صاحب وبرای دی هغه شوی چې د غلا کړی و فقطعت شمالها بیا غسل شو کین لوزه دی دا ویلی دی قطع صاحب چې ليس الا ذالک نشته چې کیم نه کنه منګر دغه لوز وسولو مطلب دا ده چې د لوز سره کچره اصلي خو شی لوز غوسه دي کنه شی لوز خو کچره مثلا کین لوز چې غسل لوز یا په خطای سره کین لوز غوس کړی یا مدن کین لوز غوس کړی کا بدل کین لوز غوس کړی دا نه کسی کیږي بیا د شی لوز غوسوي او کچره خطا ان مثلا شی لوز کین لوز غوس کړی کنه به بعد دا کسی کیږي چې خطای زنه شوی وي کنه دا بیا کسی کیږي و بی قال حدثنا عبد الله بن مسلمه اچھا جی بار حالا پدې سے اختلاف ته چې کیم نه کنه چې په سیمره مقدار شوی چې کیم نه کنه ضرورت غوسه زنا خلق کئی کنا چه روبا دی دینار روبا دینار تیمر که دری ریپی کنا سا اسپین دار دری ریپی و دی سر دار دی دینار روبا کنا دامر اغلا چه اوکو پا دیش جکیم دا کنا لوسی غصیر دی کنا دار واسینا رولی دی پا دی بندی داری نس و امیر مصور دار چه نالاس ریپی دی سپین دار پا اندازا بندی چه غلاو کو کنا پا دیش لوز غصیر دی کنا شا وانزل چه دارو غلی دی چه رسول مرک پس مناسب جکیم دا کنا چه وی چه رو بدی دینار یک قیمت و کنا یا دری دی پی قیمت و زنا پی ولی دلیل نسی چه وی چه لاس دی پی قیمت و کنا دی پی قیمت سه اختلاف سر رو غلا دا خو رسول برک دلوز چه خود کرا نکنا سب ایغ سمن ایغ دال سه دلوز خود کرا دا سمن دی دال سه مرا دی سه کروبا دی دینار یا دری دی پیو شئی سه کلاس دی پیو شئی وفي قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وابي قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عصام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لم تكن تقطع يد سارق في ادنى من جحفه او ترسنا دا او دا د شک د روی د پر دا کل واحد منهم ذو ثمن هر یو د دې سره نه کا حجفانا کا ترس دا چستان دی چاو دی غ ثمره او د قیمت چستان وکنا پاکیمت کې سیمره او په دې بیا اختلاف تا ثمنه ثلاثه دراهم زرا خلق دا چې قیمت درې دراهم وابي قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا جويريا عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مجان ثمنه ثلاث دراهم تابع محمد بن اسحاق وقال ليس حدثني نافع قيمته اغه د سمن په ځای باندې قیمت ذکر کړه د فی مجنن سمنو ثلاثه دراهم په نظر فی مجنن قیمته ثلاثه دراهم کنه قیمت تک نقل کړه دو ویر پلان اس کرا بیا ویسے کسا و مو رسول مرک دادے کسا کرا حجات میں پیرا کولو فتابت بیدے تباوت سرا و حسنت توبتها اکشر یو گردے تباوان قبیلہ شولا وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد الجوفي قال حدثنا هشام بن يوسف قال عمرنا معمر عن زهري عن ابي ادريس الخولاني عن عباده بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عباده بن ثابت يجب بيعته رسول الله صلى الله عليه وسلم في رعب ايه جماعت سے اگا تباہ و سیاس حضرت یعنی قبلیش بسم الله الرحمن الرحیم کتاب المحاربین من اهل الكفر والردت محاربین ویری کنا دا کنا د اهل کفر و د اهل ردت نا زنا خلق مثلا دا سی چې کیم نه کنا چې د اسلام نه چې کیم نه کنا وړي د اسلام نه مرتد شي کنا کافر شي بیا چې کیم نه کنا اې دغه ته چې کیم نه کنا محاربین لله والرسول چې کیم نه کنا دا ته ورشي وابي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو كلابة الجرمي عن انس رضي الله تعالى عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عقل رول برسول مبارك من سنه فرد عقل قبيله زنا روایت سے دیوی چه ده اورینا قبیله وی زنا روایت سے دیوی چه ده عقل نوی یا ده اورینا نوی دا اصل سے نه کسونی زنا ده پنزه کسا ده یوی قبیله نوی ده عقل نوی چې کړه وایي ول غنا سزا ورکوله فقط ايديهم رسول مرک په کلوسینا دی وبشه دی وسمر اعينهم وروي دو غله پسې خيبون دی سترګې دی دی او بیا لو سینا فشاد نه پرې کړل بیا لوس په چې پرې کې کړو اغلالا چې لوس پرې کې تل دې ته ګرم کړی په مخ په تل سیر کې کنه شا په مخ وچ شي کنه وینا باندې هدی دلو سیتا داغ نو ورکړه په تیلې باندې کنه بلکه وینه لغاز نه باید ده کنه ده پسینا و دلو سینا کنه ولم یحسمهم او دوغ نو ورکر رسول برک دیتا حتی ماتو بابن لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين دوغ نو ورکړه رسول برک چې کیملا کنه محاربین ته د اهل ردت نه حتی هلکو حتی کې چې دغه دغه وینه په باور سمړ شو فیتوو المدینه دا فقالو یا رسول اللہ ابغن رفت لنا و طلب امیر ده پرا دا سه نرم غنده مزکا چه دا سه نرم غنده مزکا وی کنا چه ابو هوای بروبار وی کنا عبدالرحمن چه اغا نبی لوٹ شی کنا فقال رسول مبارک دو فرمی المعاجد لکم الا ان تلحق بے ابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بر وطن خو نبی نزے تو زبرا خدا وینا چه تو زنینا ورسے غیسی در رسول مبارک دا منع دے صدقے ولا ایسی دا بیا ور تیر یک سترګې دې تیر یک ور په سترګې دې دی باندې کنه دا اس باندې دو غیره په یې سره دا ګرم کړی سو یې وال کنه دا سترګې ور ودو غره وقطع ايديهم وارجلهم وما حسمهم دا غنو ورکړی ثم ورکو فی الحرت دین او چوچ ورسلی بی غیر افزی سے یستسکون چی طلاق دی بی پر فما سقوی بن شورو چلی حتی ماتو قال ابو قلاب سرقو وقتلو وحارب الله ورسوله قدمو المدینه تا قدمو المدینه تا فامر علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکاحن بی امر کو دی رسول براک پیغه زنه را سدره سرا اغه شوده ولی شتا چې مډا لقا لقا هغه څه دې انم کې شه ته ان ورته شودا چې باولا شي کنه وامرهم ان يخرجوا ودا امر یو دغه چې دی یوزي مدینه منوره نه یره فیشرب من ابوالها والبانها فشربوا حتا اذا برا حتی اذا برا او کلا تندرست شول بیمرینا صفا شول او اور چې کیندا کنه قطر را یمن کو دی چې کینا شپن وستا کو نامه او بیت البیشن فبرا النبي صلى الله عليه وسلم غدوه بیا ورسول الله دا خبر رسول مبارک دا غیظ فبعثت طلب فی اثارهم فمرتفع النهار حتى جيء بهم دینه دینه نو یې تکسوی ورځ رغه حتی کې جتا کو شو بدای باندې چه کوئی نشی کین لوسته دا ایغه چاره تا چه کو شئی لوسته دا کی بچار شئی لوسته کی مثلا کا کو دا وی کین لوسته یا نشی ورکوئی مانا کیس طرف دا چه کیم خلق لوسته آیا نشی ورکوئی وابي قال حدثني محمد بن ابي بكر قال حدثنا عمر بن علي قال حدثني خليفه قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا ابو حازم صالح بن سعد بن سعيد رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من توكل لي کیم سره چې زمین شي موتا ما بین رجلیه دې هغه چې په درمان دې دوی ورانه دې د شدا ما ما بین لحیه هوا دې هغه چې په درمان دې دې دوی زریه دې د شدا کنه دا دوی زریه دې فطرې دي ا زبالو کنه او دې دوی ورانه په ما څه فرایدا اې دې دې کې دای متو زمین شي چې دا غلط غلط نه استعمالو توکل تو له دې جنت زمین دې ته په جنت باب اسم الزنات قال عبد الله بن خباب صاحب ته چې هاکذا هاکذا دایره داس وشبك بين اصحابه سره چې راولي او توکل په مازه دغه کو ته خپل شسم ما خرج بیا وې تل وته دا کوته ایدا سره ودی فین دا بک چیرې تو باوا تل هاذا الیها کذا بیا او فسد ته د ایمان داس وشبك بين اصحابه چې ته وګرځوي د خدای پاک سره شریک حال لا چې د پیدا کړه د تلرا قل ذو بیا مو ته چې سم عیون قال رسول الله ګرځاو فرمایي چې انت خپل ولدک اجل ان یطعم معك چې مرکه ولدا خپل اجل سمنا له اجل ان یطعم معك د وجه دې دنه چې دای فروغ کړي تو سره یو یا چې اس نیز دعا کا سونی تو ما چې ګره اوس لوي چې رات لور مار په ستر کې کی وره فروغ کی کرا تا او خروق الوده سره مړه کی دی وجنا ولا تقتل اولادکم خشیت املاک کنا قلت بیا مو د جسم معین قال رسول برک او فرمی الت انت زانیه به حلیل تجاره کچه ته زنا کې دی غملګری او دی غشد دی گاونډي خپل سره زنا خاصه پاده دو خو بیا گاونډي دی سره زنا قال یحیی از سنت صفی قال یحیی وحدثنا سفیان اپوسیه چې کیم دا کنه یحیی نقل کوي سوچ کیا ده سفیان نا دوا یحیان نکل کئی ده سفیان نا قال یحیا وحدثنا سفیان قال حدثنی واسلونا اپوست وقت پیشا واسل شتا آد منصور و ده سلیمان ولا ده کنا بینی سه آد منصور و ده سلیمان ولا ده ده واسل ولا شو حدثنی واسلون عن ابی وائل عن عبداللہ دا ابو وائل و ده عبداللہ بن مسعود فرمان سه اغا ابو میسران اولو نروغ لو واپس تو مکسا انا بی وائل انا بی میسر دا انا عبداللہ آجی آبو میسر رو غلط کل تو دا یحیاوی آئی سشو یا رسول سشو انا عبداللہ کل تو یا رسول اللہ مثل ہو پا مثل دغیر پوس حدیث کنا یکیم یو گنا غارتا بیدا بیان رسول مرکتا ہو قال عمرنا ویلی دی دی عمر ابن علی دی عمر ابن علی اول امام بخاری سے بھی سوز بھی نہیں کنا ایده ویلی دی اغا والا عمر ابن علی نکل کری دا بلا عمر ابن علی دی یحیانا نکل کری کنا ایده عمر ویلی دی که فذکرتو لی عبدالرحمن ابن مهدی بیا ذکر کلو موجه کم دا کنا داغا سند عبدالرحمن ابن مهدی تا دا پو سند وینه چه قال یحیا و حدثنا سفیان قال حدثنی واصلون انا بیوائل انا عبداللہ دا سند دا واصل ولا دا واصل ولا سوچ که چه دعه دعه پریر دای دیگه چه کم دا کنا سند لرا پریر دای دی سند لرا چه دا وسیلی نکل کوی و دا ابو میسرا پلمان سے ندو ذکر کرا کنا دا پریر دا کنا سا دا ابو میسرا چه بدلمان سی دا صحیح سند دا کنا نو پیر باب رجم المحسن رجم دیگه محسن کنا محسن چه محسن وی و سرائی مسلمان وی اصیل وی شدی شداوی کنا یا دا چه کم دا کنا پر رجم کیلی کنا شخص مائد اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ دا پر جمع کرده دا کنه دا پر جمع کرده کنه شا سوچ بنا کنه بیا بار حالا اقرآن شریف نه دا مری میدی که سل دوره واوائی دا محسن و دا حدیث نه دا مری میدی که پر جمع کرده واجه کم دا کنه دا محسن اول حکم دغاو خیورستیا که دا سل دوره دا بحق منسوخی شویه دی کنه سوچ که فوالله حکم وکسی باب رجم المحسن وقال الحسن حسن بصری ته وی چې من زنا به اختی کیم سره چې زناو کو دی خیر خیر دا معنا چې دغه کنه زیرا هم محرم سره کنه دغه سره زناو کو کنه چې نه کاه یا مشاده پر حرام بی کامیر سره وی کا خیر سره وی کلیر سره وی کترف سره وی کنیو سره وی کنه اچا سره وی کنه هو چې نه کاه ونه حرامي حده حده حد الزانی حد د جدا حد زنی ده بالکل کنه زنی حد یې دا کنه او دارن دا مثلا چه دا خواه زی رحم محرم یه دا کنه سا او هم دی اغی زنیه لو نامانا که خامخه قتل کولی یه دی زنا روایتی سر دیمی چه خامخه قتل کیزی دا کنه اغی زوب دا سرا که امام بخاری صاحب کنه چه نانا قتل یه نزا دی زنی ولا خد یه دا کنه سا وابي قال حدثنا عالم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلامة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله تعالى عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة سوادي چه فرجم کرا حضرت علی صاحب یوشدا جمعه پر ورځ باندې ای پنځه اس پر ځم پر ورځ باندې سل دورې ور کړی دی بیا سبو د جمعه پر ورځ باندې فرجم کړل کنه سل دورې ور کړل او فرجم یا کړل دوه سره څه زګونه په باندې راځي قال هر دلی ته چې رجم ته به سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سبب کې اختصار ده دا ولا چې سلورم اوله بکتاب الله ده خدای په کتاب سره زانیت او زنی فجلد کل واحد منهم 100 جلدتين ولا رجم ده سنت رسول الله دی وجنا په بندې دی په حدیث سره رجم ولا ده کنه پر وابي قال حدثنا فقال حدثنا خالد بن شيبان قال سألت عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنهم هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم سنگ رسول مرک رجم کرا قال دلته چنام خود یې رجم کرا ما یې اسلامي صاحب پر رجم کرا کنه قلتو عبدالله غاوی ای چه کیم دا کانا دا شیبانی صاحب کانا بیا مو پختنا در وکرلا چه قبل سورت نور امبادو ده سورت نور ده نزول نا مقتع در عجم جاری کرده کورت کیا جاری کرده نو بیده مقتع جاری کرده کورت کیا جاری کرده که سورت نور او ده نزول نا مقتع رجم بی یا دا مرا چه داغا بیا بده سورت نور سرا غشوالا منسوخ شوالا ذکر سورت نور شده سی چه ازانیت وزنی فجلدو گردا سورا نور د نزول نه مخته کی سالو کا ورځ ته کی سالو قال ادوه تو چلا دې کمره هو ته خدا پتاش او حقیقت دا چې درجه نه سورا نور نه ورځ ته جاری کړه دا ورځ ته کنه ما دې اسلامي صاحب باندې رجه می جاری کړه دا او په صاحب بارا صاحب حاضر بارا صاحب په هم کول هجرت باندې چې کیم دا کنه را مسلمان شو دا کنه سورا نور هو یې په پنځم نه کا په سیم کول باندې نازل شو دا کنه شو سجمنا کنا ایده وجنا دا رجم ده سرائنور نا ورس کیا ده چه سرائنور نا ورس کیا ده یا ده محسن بحق شا اصل دوره منصوفی کریه دی کنا صدا مطلب شا وابي قال حدثنا محمد بن مقادر قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس بن شهاب قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رجلا من اسلم يسرى الى اسلم كبير دماء الى اسلمي سيبو شيء كان اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحده دار بار بار دا كسر فيه فحده حدی فحدثه بیا اعما یا فلانی صاحب کسا وکړه رسول مبارک ته بیان یې وکړ رسول مبارک ته چې انه قد زنا خپل اقرار وکړ کنه چې دا زنا کړی نو فشهد علی نفسی اربع شهادات بیا اقرار یې وکړ په زور خپل باندې سرور کړی نه سرور کړی نه سرور شهیدونه په دې باندې ویلور دي کنه فامر به رسول الله صلی الله علیه وسلم فروج ما وکانه قد احسن او دای محسن کنه باب لا يرجم المجنون والمجنونه تو مجنون سرا او مجنونه سره په دې باندې وی چې کیم نه کنه رجم نشي جاری کولا دې باندې رجم نشي جاری کولا دا زمر ته یو حکم نکاح او بدو سری شه تو سره شي کنه بیا هر تلی ته به چیرې دی ته چې دا هم نشي کې نه پر جم کوي له ونه شي دا کنه سره دې چې دا څه کوي کنه سر ګډ کړی دی کنه سره بار هغه چې دې ما څه ونه دا حکم کنه یو له هر تلی ته هر زمر ته بیدور شی دی لیوان تیبنا وعن سبی حتی یدرکه و دی وڑی کنا حتی که جی بریخ شی وعن النائم حتی یستای قضا چه ویشی و بی قال حدثنا حبر بکر قال حدثنا علی سنو قیل نبی شعبا نبی سلامت و سعید و سعید و نبی ورد رضی اللہ تعالی عنہ عنہ قال اتا رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و هو فی المسجد فناداه اگر سریع وز ورک رسول مرد فقال یا رسول اللہ انی زنیتو انی زنیتو دا دا غم آئی دا اسلامی صاحب دا لانه په لوانی په لوانی باندې رجمین او هدینا نه جاری کیږي کنه صاحب قال حضرت عائشہ لا نه نه بالکل ٹھیک کې دماغ مې برابر دی قال بیا رسول الله برکه دا پر قال احسن تا تو محسن یہ قال نعم وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذهبوا به صحابہ کرام ته وجه اذهبوا به منډه به زیدای فرجموه برجم کی دلرا قال ابن شهاب ابن شهاب سے بلی فاخبرني يا خبر نو کړه مو تمن هغه چې سمع جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ چې هغه کیسه درې جابر بن عبد الله صاحب نه قال جابر ابن عبد الله صاحب لیکي فكنت في من رجمه وظف اغه خلق سے چې چا په کون یو وشتلو ما یې اسلامي صاحب لرم ذات خلق سو ما وشتو فرجمناه بالمصلى بیا کون یې بروم شریف په بسود باندې په عیدګاه سے په عیدګاه سے بمبري بشریک لکنه فلما ازلقته الحجاره سو وخت چې ولا کېدل په دمنه کونی کونی چې کړه دا ولا کېدل په ولا کېدل